نو حکم بس راشي حکم د عذاب راشي یا په حکم د سمولو دی ګورا د توحید او سنت یو جماعت په دې ملک کار کوي اول کې ډېرو خلکو د دې خلکو مخالفت کړو ضرر الحمدلله نه دی تر رسول یا کار په مشه په مخ روان دی پار کړی کی هر کورانه کې توحید سنت आवाजونه دي ها دا آتا خدای کار نه دی پرېښودی، که کله دی خپل مشن او کار پرېښود نو دا یو قسم ضرر دی دهغه نورو خلکو دی ته، پوه شوې، چې نی پرېږدي، هغه به مونږ نه پرېږدي او مونږ به خپل کار نه پرېږدو ان شاء الله، نو کامیابې به زمونږ وي، لال هغه خلک چې هغوی شور او زور او دبدبې وې په توحید او سنت په خلکو به ها ظلم او زیاتی کاو الحمدلله هغه. دا چې حدیثونه په درته پیش کړي چې نه به تا اوریدلی نه به تاسو مشران اوریدلی دا خو د توحید او د سنت د علماو هغه مهنت دی چې تاسو ته صحیح او غلط احادیثو کې پہچان وکړو کدا د اشاعت او توحید او سنت دا علما نه وی دا چې خلکو ته پنځپیان وي خدای ګواله کنن دي خلکو صحیح او غلط دین پیژاندل دا خو د توحید لار درته وښودله د سنت لار درته وښودله د حق پرستی لار درته وښودله چې دا حدیث صحیح دی دا موضوعی دی دا ضعیف دی دا کمزور دی خلکو خو ارس په خلکو ګډوډ کړو خلکو ته پته نه لګی چې صحیح حدیث کم دی او غلط حدیث کم دی موضوعی کم دی بچ چا به سواورې ده بس هغه به لګیا او پاغه به په منبر بناستو لولا کلولا کلمہ خلقت الافلاک که پیغمبر نوې ها دنیا بنوا دا ټول دنیا په مخ د صورت د محمد د پیدا اوس هغه دی وای الحمدلله خبر دی ختم کړی زکه د اشاعت او توحید او سنو علما په میدان ولالو داغي احادیث او داغي خبرو داغي سکی تردید کوي هغه دی نشي ویلي